کنه نو هغه کې نقطې تاجت نشته ځکه هغه موافق القاعده دی دا قاعده موافق ته کې تا د سکنو چې دا لفظ لفظ ته لفظ ولې وي دا څوک تاسو کوي چې د لفظ ته او چې دا تاسو صحیح دی چې د لفظ ته نظم ولې نو دا فار دی دا څه شی دی فار او لفظ ته لفظ ویل قار دی او نقطه فار لروي قار لا چې کوم ځای د قاعده خلاف راشي دی ته فار وي تختیدون کې چې د قاعده خلاف راشي نو خلک نقطه وي چې دا ولې داسې وشو چې د قاعده موافقي هغه ته قار وي هغه کې څوک نقطه نه وي خلک داسې وي ان نقطه للفار لا للقار نقطه فار لروي قار لا لکه طالب مدرسه کې دی ولي دا ویل ولي ویل شي ها ځکه طالبي پس کې مدرسه کې طالب بازار کې دی ولي بیمارو ډاکټر لته لري نقطه وال تا وای خبر پوه شوي دلته کوم دا نظم ویلو د پاره نقطه ویلې ده کچرته کې را روانو ځایونو کې بیا څه ویلې لفظ ویلې نو هغه به اعتراض نه کوي چې د رسول مولا جیون دی بی ادبی کوي سو نه دا لفظ ته لفظ ویل څه بی ادبی نه دا لکه مړ ته چې مړ ویل بی ادبی نه دا وانما اطلق النظم اطلاق د نظم کړه دی مکان اللفظ رعایت للادب لأن النظم فی اللغه ځکه نظم په لغت کې جمع اللؤلؤ فی السلک هغه چې کمندونو جمع کول د ملغلورو دی په مزي کې واللفظ هو الرمي او لفظ ساته وي وان کان النظم اگر چې دا نظم اطلاق په عرف کې کیږي په شعر باندې هم خدل ته دا مراد ویم بغي ان علماء دا تسهیل نور انوار ارمان چې دایته حذف کړي وي دا مولا جیونه لم بلاس کړی دی دې ځای چې کم نه دی خپل لم ښکارا کوي ګینه دا تاسو سبق نه دی دا نظم او معنی ویلی دي نو د نظم نه سمورات دی د معنا نه سمورات دی مولا جیونه په دې ځان پوهه کا د نظم نه مراد د نظم نه مراد کلام لفظي دی او د معنا نه مراد کلام نفسي دی یعنی یو قران مجید دی دا مونږ ته چر رسیدلې دی بس پلان دوام دا مونږ ته شي او بل قران مجید دی چې د الله د ذات سره تعلق دی چا سره د الله د ذات سره لکه قران خو د الله کلام دی کنه ها نو کلام خپل متکلم پورې سوي قایمي کنه لکه ضارب ضرب کړی دی کنه دا ضرب په چا پورې قائم نه ضارب پورې نو کلام په متکلم پورې سوي قائمي نو دا قران چې د الله پورې قائم والي نو دته کلام نفسي وای دته سوې کلام نفسي او دا قران چې موږ سره تعلق لري کنه موږ وایو موږ لیکو موږ اورو دته بیا کلام سوې لفظي وای نو ملاجون وای ځنې خلک ته دوکه نه کی ګوري چې تا ته دا وایي چې قران خو هغه قران دی چې الله سره تعلق لري صحیح ده او موږ سره چې تعلق لري نو دې ته موږ قران ویلې نشو وی قران نوم د نظم هم نه دا چې موږ ته کوم را نقل شوی دی دام قران نه او چې الله سره کوم تعلق لرل دا غم څه دی قران نو القران اسم للنظم والمعنى جميعا یعنی د معنی نه مراد ستا لفظي ترجمه مراد نه معنی نه مراد ملاجئون او استال لفظي ترجمه مراد او خود دې ټکو ده کنه او خود دې ټکو ده او چې ما اوس ترجمه وکړه ان الذين كفروا بشک هغه کسان چې کفر کړي دي دا بشک هغه کسان چې کفر کړي دي دا چې پښتو هم دا قران دی په دې مسکیږي خبره پوهیږي کنه دا غره د الفاظو ترجمه ده دا په لفظي کې شمار دی چا کې لفظي کې خبره پوه شوي موږ ته چې را نقل شوی د قران مجید د بل حیثیت ته والله پورې چې تعلق ته پاغي باندې موږ نه پوهیږو کمایلی کو به شان ملاجون وي چې د نظم نه مراد کلام لفظي دی او د معنا نه مراد کلام نفسي دی دا دواړه چې کم دنو قران دی کابل ګرام شیخ صاحب رحمه الله تعالی فرمایل کلام لفظی دا چې مونږ کوم د قران خدمت کوو ترجمه زجر تخویب بشارت ترکیب صرف نحو اشتقاق منطق اصول چې مونږ کوم د قران مجید څخه خدمت کوو دا کلام لفظی دی پونه شوي ترجمه ولا زکو زجر تخویب خلاصي اصول زکو دا کلام څه دی لفظي دی بیا دا قران مجید زموږ زړه ته لاړ عقیده پښوا د دې عقیده باندې عقیده ولرله او دا قران مجید زموږ عمل تراغه دا قران مجید زموږ قانون تراغه دا کلام نفسي دی او دا معنا ده وي هغه به معنا دا ویل وي معنا دا ده پونه شوي نو ته چې د قران کم خدمت کوي ترجمه کوي ترکیب کوي ارسه چې کوي نو دا ټول لفظي خدمت ته او چې کله د قران په عقیده توحید عقیده ولرله د دې قانون دی زندګۍ کې راوستو د دې عمل په زندګۍ کې راوستو نو دا د قران څه شو معنا شو دا د قران څه شو معنا شو نو قران نوم د نظم او د معنی دواړو دی تش دا نه دی چې دا لفظي تیوري ده بس پاڼې اړه وراړه او زجر او تخفیف په عمل کې مراوله نه دا په قانون او په عمل کې راوستلو غواړي نو دا دا دې د پاره وي چې دا نظم او د معنی دواړو دی یعنی دا به عمل تر اوستل غواړي کان نظم لکه بشان زمونږ د الفاظو لانه عبارت عن قصه یوسف و اخوته وان فرعون و غرقه مثلا وكل ذلك حادث دا ټول سدي حادث دي ثم هو دال الله تعالی اسی او خبرکم که چا خوخه شو خپخه غنی کوټه مال مالکی الله تعالی قران د الله کلام نه کمایلی خو به شانه دا الله د ذات سره چې څنګه متعلق ته چې څنګه الله ویل دی فازل کی خبره باندې پوښوي خو په عربی جب الله یو احسان وکړو چې خپل کلام مونږ ته را منتقل کو نو هغه ته کسوړ او لباس د جبی عربی واغوستو نور الله الله رب العزت کلام د عربیت مربیت نه پاک ته چې پته چې الله سره څنګه تعلق ته د نبی علی السلام ما چې د الله ها چې سینوم نی خلاص کړي مې ویل شو ها ویل شو نو ته بس وای چې الله هم داسې دی نو بیا خو دا سین بې پسې رستو پیدا نه شو زمونږ چې وایو نو سین د بې نه رستو شو پیدا شو خبره باندې پوه شو نو د الله کلام هم داسې پیدا کیږي په آن واحده کې په سکند واحده کې الله تعالی په دې ټول قران باندې تلفظ کړی دی کما یلیق به شانه پای مونږ نه پوهیږو او چې مونږ ته را نقل کو نو مونږ باندې مې احسان کو په عربی ژبه باندې مې احسان کو چې هغه خپل کلام ته چې کمندنو لباس ته ژبه عربی سکو واغوستو او مونږ ته را منتقل ک په عربی ژبه کې دا چې مونږ ته کوم را منتقل شوی دی نو دې ته کلام لفظي وایي دې کلام څه وي لفظي او الله سره چې کوم متعلق ته نه ته کلام نفسي وي ثم هو دال دا دا چې موږ ته کوم راغله دي دې کې حکم د چا ذکر دی دا الله نهي پکې د چا ده دا الله احکامات اډرونه پکې د چا راغلي دي دا الله نو دا قران مجید چې دی نو دا په هغه کلام باندې دلالت کوي دا کلام لفظي په هغه باندې څه کوي دلالت کوي په هغه ازل کې چې الله کوم کلام ویل او په هغه کې داسي وو اقیم وسارت خپل ته څنګه دی وساغې نه مون خبرو نه یو خبره پوهیږي کنه ثم هو دال على امر الله تعالی دا چې کمونو دلالت کوي په حکمونو په حکم د الله او په نهي د الله او په احکام باندې په خبر باندې او هو قدیم بلا ریب عندنا ا کلام نفسي قدیم نه بلا شک عندنا فتنبه له دې نقطې ته پکې فکر کاوه وي خرڅ کړه در باندې وانما تعرف احکام الشرع بمعرفه اقسامها دا اوس مخکې مونږ وی چې دا اسم للنظم والمعنى دا چې کم نه نو څه دی تمهید تقسیم ته دی نو اوس تقسیم څه کوي شروع کوي چې دا اهم کار دی د دغه چې پیژنې چې هر دا قران مجید د احکامو لپاره دلیل دی دا په دې طریقه باندې پیژنې چې د دې د اقسامو پیژنې چې کم قسم کم حکم نه او د کم نه کم راوځي واجب د چانه راوځي حرام د چانه راوځي دا ټول اقسام پیژندل غواړي دا تقسیمات اربعه دي او اقسام شل دي تقسیمات سودي اربع سلور تقسیمات دي او د هر تقسیم د لاندې چې کمونو بیا سړي قسمونه دي سړي قسمونه دي نو د ډیرو د لاندې سلور سلور دی د یو لاندې اتري یو د لاندې سړي نو پیجندل شي احکام د شریعت به معرفت اقسامها په معرفت د اقسام د دې اقسامهما په معرفت د اقسام د دې دواړو یعنی د نظم او د معنا چې ټول اقسام څه شي معلوم شي د عبارت مقصد ذکر کړي وی شروع فی تقسیماته دار تقسیمات شروع ده یعنی انما تعرف احکام الشرع معلومیږي احکام د شرع حلال او حرام به معرفت تقسیماته په معرفت د تقسیمات باندې تقسیمات النظم والمعنى فالاقسام بمعنى تقسیمات دې ځکه د اقسام په معنی چا دي تقسیماتو لانها هنا تقسیمات متعدده ده ځکه دې د جدا جدا تقسیمات دي او تحت کل تقسیم اقسام او د هر یو تقسیم د لاندې بیا سدي اقسام دي لا ان الكل اقسام متباینه دا څنګه ده چې ګینه دا شل واړه اقسام چې دي دا یو بل سره سدي متباین دي یو د بل سره جمع کېدلې ګوره یو ټکی خاص کېدلې شي کنه خاص شو کنه دقه خاصو حقیقت کېدل شي کنه شي کېدل ها و کېدل شي کنه دقه حقیقت به ظاهر کېدل شي کنه شي کېدل ها دا ظاهر عبارت النص کېدل شي کنه شي کېدل یو ټکی اوم به خاصي اوم به حقیقتي اوم به ظاهري اوم به دلالتون نص نو چې دا شل واړه اقسام متباین شو د یو بل سره ټسل شو بیا په یو ټکی کې ټول جمع کیږي څنګه پوه شوي دا داسې دی لکه مونږ وایو اسم مذکرم نه سوم نه معرفم نه څه ده واحدم نه سوم نه دا معرفه دا د اسم قسم نه دی دا مذکر د اسم قسم نه دی صحیح ده کنه دا واحد د اسم قسم نه دی دا یو بل ترجمه کیږي ولې دا ځکه چې دا جدا جدا مقصه مقسامونه دي اول تقسیم کو مذکر او مؤنث بیا تقسیم کو واحد مؤنث جمع او واحد تسنیه جمع بیا تقسیم کو معرفه او نکره نو د یو تقسیم اقسام د بل سره جمع کېدلې شي دک شانتي د یو تقسیم د لاندې سالور قسمونه دي د بل د لاندې سالور قسمونه نو دا خپل سالور یو بل سره نشي جمع کېدلی یعنی یو ټکی خاص عوام کېدلی نشي خو د بل تقسیم سره جمع کېدلی شي لکه څنګه چې اسم کې تقسیمات لاهدو نو یو بل سره جمع کېدلی شو دغه شانته دا شل قسمونه متباین اقسام نه دي بلکې دا سلور تقسیمات دي د سلور تقسیماتو د لاندې شل قسمونه دي نو د یو تقسیم غد لاندې یو بل سره جمع کېدلې نشي او د یو تقسیم اقسام د بل سره جمع کېدلې شي اوس په پونه شوې لا دا څنګه نه وي چې ان الکل چې دا شړ وال اقسام متباینه بل تجتمع اقسام تقسیم مع اقسام تقسیم اخر بلکې جمع کیږي اقسام د یو تقسیم د اقسام د بل تقسیم سره وانما قال اقسامهما متن کې د ټکه ویل د اقسام هوی نه ویل چې د قران قسمونه بلکې اقسام همه ویلې دي یعنی د نظم او د معنی دواړو د نظم او د معنی دواړو اشاره ده چې د شلو واړو کې نظم او معنی له دخله ده دا څنګه ده چې ټول اقسام د چا دي د نظم یا ټول اقسام د چا دي یا ځنې اقسام ټول په ټولو د نظم دي او ځنې ټول په ټولو د چا دي نه په هر یو قسم کې هم نظم له دخلشته هم معنی خو چا کې نظم لډیر او چا کې معنی پوه شوي نو شل واړه اقسام د نظم هم دي او د چا هم دي وانما قال اقسامهما ولم يقل اقسامه تنبيها على ان من شاء التقسيم چې من شاء د تقسیم نظم او معنا دواړه دي فبعضهم على ان تقسیمات الزن خلق دا ویلو چې اولنی درې چې دي